نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څوک چې په داسې حال کې مړ سي چې له الله جل جلاله سره شریک نه وي نیولی هغه به جنت ته ځي او څوک چې په داسې حال کې ومري چې له الله جل جلاله سره څه شی شریک نیولی وي هغه به دوزخ ته ځي د دې حدیث روایت مسلم کړی دی مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولی دي قدرمنو اوریدونکو نن د سه شنبه ورځ د 1409 هجری قمری کال د جماعت الاولی د میاشتې دیارلسمه چې د 2013 میلادي کال د جنوري له دېرشمې نېټې سره برابره ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د غزنی په مرکز او شلګر ولسوالۍ کې درې ټانګونه ویجاړ شوي څلور وشتن عسكر مړه او ټپیان دي د قندهار په خاکریز کې مجاهدینو دوی شوبلې ویجاړې کړې څلور تن عسكر یې ووژل د قندوز په مرکز کې یو رینجر موټر ویجاړ شو او درې تنه پولیس ووژل شول او د میدان وردک په سید آباد کې یو اکمالاتي موټر ویجاړ دوه تنه عسکر ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه د غزنی ولایت په مرکز او شلګر ولسوالۍ کې د ګوډاګي دشمن پر عملیاتي قوا د مجاهدینو له لوري کارند بریدونه تر سره سول بریدونه پرون سهار اته بجې د مرکز اړوند د قرباغې او د شلګر ولسوالۍ په شکوالو او لیوانو سیمو کې په یادو قوا پیل سول او تر ماښام شپږو بجو دوام درلود د معلوماتو په اساس د جګړې په جریان کې د دشمن درې ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ سوي او تیر ورځ مازیګر څلور بجې بیا د قره باغ ولسوالۍ اړوند د عینو په سیمه کې د مزدور پولیسو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ د برید په پایله کې دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول بلخوا تیر شپه څلور بجې د نوموړ ولایت د شلګر ولسوالۍ د جمال کلا په سیمه کې د پولیسو پر پوسټ د مجاهدینو له لوري د لیزر په مټ برید وشو چې په پایله کې یو تن پولیس ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول او تېره شپه درې بجې هم د دې ولایت د مرکز اړوند د روزې په سیمه کې د مزدورو پولیسو په یو پوسته مجاهدینو برید وکړ چې له امله یې پنځه تنه پولیس ووژل شول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه درې میله کلاشنکوپونه یو میل پیکا ماشیندار یو میل کارمولي ټوپک یو نارنجک او په زیاته اندازه مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول له غزني څخه وروستی خبر وایي چې تېر ماخوستن اته بجې د قرباغي په سیمه کې د منظور دښمن پر عملیاتي قوا مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې درې تنه عسکر ووژل شول. جګړه وروسته د یادې قوې په ماتې سره پای ته ورسېده او سهار اته بجې او بیا ماپښین دوه بجې هم د یاد مرکز اړوند د اورزو په سیمه کې دوه تنه چې یو یې عسکر او بل یې پولیس و هغه مهال ووژل شول چې د مجاهدینو له لوري په دراسکوپ وویشتل شول د قندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې د سلامي پوستې ته څیرمه د مزدور دښمن پر اکمالاتي کاروان وسله وال برید او د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې ترسره شوې. برید تر ماښامه دوام وکړ، په پایله کې څلور تنه پولیس ووژل شول، دوې شوبلې ویجاړې شوې. همداراز د دې ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د کندلان او ماڼو تر مابین پرون غرمه دولس بجې د دښمن پر شوبله د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. چاودنې شوبله ویجاړه او پکې سپاره عسکر مړه او ټپیان کړل. له کندهار څخه یو بل خبر وایي چې د شاولي کوټ ولسوالۍ د بلاغ په سیمه کې یو تن عسکر عبدالکریم د عبدالله خان زوی د دایکنډي ولایت د ګزاب ولسوالۍ اوسیدونکی د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره یو کلاشنکوپ او دوه شاجوران هم مجاهدینو ته راوړي دي د هرات ولایت د چندن ولسوالۍ اړوند د لنګر په سیمه کې پرون سهار نه بجې پر مزدورو سنګوریانو وسلوال برید وشو د برید په پایله کې څلور تنه سنګوریان ژوبل سول یو پیلډر موټر یې مجاهدینو په غنیمت ونیو او تیر ماښام د کندوز ولایت د مرکز اړوند د کلګاو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې رینجر ویجاړ سو درې تنه پولیس ووژل سول یو شمېر نور ټپیان سول د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د بازار سر ته غرمه 11 بجې درې تنه مزدور عسکر چې پر سړک یې تلاشي کوله د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شول او د پکتیا په احمد آباد کې پرون سهار لس بجې د سپینې کلا په سیمه کې پر تیریدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید وشو معلومات ښیي په برید کې درې تنه پولیس ټپیان شول له میدان وردګ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې ماپښین یوه بجه د سید اباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو. معلومات ښیي په دې برید کې یو عرده په تېلو بار اکمالاتي موټر ویجاړ شوی، دوه تنه عسکر یې ژوبل شوي دي. د کاپیسا ولایت په تګاب کې بیا سهار نهه بجې د شیرخېلو په سیمه کې پر پلیو عسکرو د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. معلومات ښیي په دې چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول. د غور ولایت د مرکز اړوند د دیسرخ په سیمه کې تیر ورځ ماپښین یوه بجه مزدور اربکیانو په مجاهدینو تعرضي برید وکړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته جګړې چې د ماښام تر اتو بجو دوام وکړ په پایله کې یو تن اربکی ووژل سو یو ژوبل او پاتې نورې په تیښته ولاړل خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی او د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د هوایي ډګر په هغه برخه کې چې امریکایي اشغالګر او داخلي مزدور عسکر په کې مهم مرکزونه لري، توغندی اوس برید تر سره شو. د خبر په اساس توغندی په ټاکل شوي هدف ولګېدل او په مهال یې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د هلمند په ګرش کې یو اربکی د لیزر په مټ ویشتل شوی دی. دغه راز په نهر سراج کې یو مزدور عسکر مجاهدینو په لیزر وویشت او د بادغیس په غور مارت کې هم یو مزدور عسکر په درز سکوپ وویشتل شو. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو.